موبایل نمبر 03015710124 ولنو چې دنیا په ناکار عقیده او عمل روانيږي نو هیڅوک پکې نو عقل والا چې په منګه مروانه وي اول کفر شرک رسم رواج بدعات او ثقافتونه کوي دا دنیا را باندې را هیڅوک نو چې د ایمان کړي د شرک نه د بدعت نه د رسم نه د ټنګ ټکور او د اجلاتوب نه ا د مجلسونو هیڅ وکړو لا مبتدین مشرکین افاسقین چې کوم کارونه کوي دا خو د تبعی ده یا ناونا چې دای منه کوله ان الفساد دروالینا فل ارض پزمکه کی ولکه د ګالو بجالو ټیشن سو کولاوي نو خدای وې سړی ته خو خيار نه نو لرواله دا بدعات او شرکیات څوک جوړي او بولې سي پیر سي تل پويږي اے بچا او صدر او سره تل پويږي اولې په دې خلکو روانه وای دا کارونه نه کوخه اچھا جی الا قليلا مگر لګو ممن داغه خلکو نو انجینا چې من خلاصې ورکو ملهم دا غینا سوکوي نو عليه السلام هود عليه السلام صالح عليه السلام لوط عليه السلام موسی عليه السلام دا وکنه الا غي مرګري داوود من خلاص کړلو واتبع الذين روان واخلق ظلمو چې کفر شرک را رواجونه کول ما هغه پسې اوتریفو چې هغه مسکړی شیو فيه باغی کې وکالو مجرمین او هغه جرم کون کې وما ربک وما کان ربک لنستعرب ليهلك القرى چې تبا کې خلق بظلم په ظلم واهلها مصلحون او حال دا چې داغي باشندگان امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي بیا دې تبا کوي ښا په دې خبره پوي کوي دا کار به کوي ګوره ولو شاء ربک که غختل استعرب لجعل الناس قام خاطر زولې به دا خلق امه واحده ټوله یو ټول به مؤمنانو ولا يزالون همیشه دي مختلفین اختلاف کول کی الا من مگر اسو رحم ربک چې رحم پکړه استعرب اختلاف دوه قسمه دی او یو په اصولو کې دی توحید کې رسالت کې قیامت کې ایمانیاتو کې دا اختلاف بد دی سبب د تبایا دی ایو اختلاف د علماو د قران او سنت په دلایلو کې دی زده او عناد نه پاک دا د الله رحمت ته خلکو ته سانتیا ده الکه موږ بسنګ کای نو یو وی قرات امام پسې بوایا بل وی وایا الکه امین بوایا او کنه نو یو وی وایا بل دوه سره دلایل شته په دې ځای پوهیږي دا رحمت ته دا سبب ها چې زه دا وینا دې سره شروع شي ال بیا دام عذاب شخه او چې زه دا وینا نه او دلایل ورته معلومي زستا خوخه ده کوا چې قران او سنت او پیغمبر صحابه یو عمل کړی نو کوا او بل په متانګو چې علاقه کې امين نه وای توای وای با یو علاقه کې مؤمنان امام پسې قرت نه وي ته وای خامخا به وای نو دا هوته شر جوړای اجي یو یو علاقه او ملک قرت امام پسې مقتدیان وای ا دې وای نه بوای دا هوته ته شر جوړای دا مکوا او چې کوم خبره باندې ثبوت نشته بدعات دي اته وای دا دي دا رد کړه شر نه دی دا رد کا دا ائمه او اختلاف په خپل مابین کې دا رحمت تخا امام شافعی امام ابو حنیفه امام احمد بن حنبل امام مالک رحمهم الله دا رحمت ته سړیا دې اختلاف ته ولې توای اچھا جی ولذالک خلقهم دې اختلاف لما الله وای ما پیدا کړی دي دا به کوي ښا تشجیع بہادری بیان کون کی تا تسلی نو اس په دې آیات کې ټوله راخلی نو بس خبره پوره شو سر ولو تعالی ولله خاص الله لرا بل چاله نه نه محمد صلی الله علیه وسلم لرا نه بل پیغمبر لرا نه ولی لرا غیب السماوات پویا د پپټو د اسمانونو ول ارض پزمکو دیمه مسله داوا په پټو یو الله پويږي الک بل سو و الیه یرجع الامر کله خاص الله ته واپس کول شي پیسلې ټوله تصرفات تاغه دی وی رد شرک فی التصرف رد شرک فی العبادت فعبده نو چې په پټو هغه پويږي اټول کارونه داغه په لاس کې دي فعبده د بندګیو کده بل چانه سوره هود پسې 12 نمبر سورت ته په نزول کې سوره یوسف پس سوره یوسف سوره هود پسې 53 نمبر سورت ته سوره یوسف په ترتیب کې 12 نمبر سورت ته رستو د سوره هود نه سورہ یوسف 53 نمبر سورت تے پا نزول کے پس دا سورہ ہودنا دا سورہ یوسف دعوی دری دی یو دا اللہ توحید بیانائی دویم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت صداقت بیانوي چې زما رسول دی او درېمه خبره پکې محمد صلی الله علیه وسلم ته تسلی دی په حالاتو د یوسف علی السلام صورت کې سوره یوسف کې الله خپل توحید بیانوي د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت صداقت بیانوي چې زما رسول دی او محمد صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي د دې صورت د مخ کی صورت سره مناسبت دا ده چې د سوره هود په اخیری آیات کې اول شو ولله غیب السماوات والارض والیه یرجع الامر كله فاعبده وتوکل علیه وما ربك بغافل عما تعملون نو دې صورت کې د دغه تشریح او وضاحت او بیان دی د صورت خلاصہ د لومبري آیات نه تر سطح پورې تمهید دی اویا دولس مقامات دي د یوسف علی السلام د حالاتو او خیر کې شپږ خبرې دي سوره یوسف ته یوسف زکوي ترغیب د قران ته او د د جبه عربی دا او د خلکو د پویا کولو د پاره منګ را لېګل دي نحن نقص من بیانو علیک پتا احسن القصص خيست بیان بما اوحینا الیک په سبب داغه چې وحی کړی موږ تا ته هاذا القرآن د دې قرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ اگر چې توی مخکې درالې ګړو د قرآن لتا تا لمن الغافلین خامخا د نا پوینا محمد صلی الله علیه وسلم د الله وای د قرآن دراتلو نه مخکې ته نه پوی دی پسو ایمان درکېو خو لیکن د ایمان په تفصيلاتو باندې نه پوي دي ادا الله په احکامو نه پوي دي نو چې ما قران راولېګو نو د ایمان په تفصيلاتو ادا الله په احکامو پوه شي دا مطلب نه چې تا کې ایمان نو مؤمنو هر پیغمبر پیدایښت سره مؤمني اس قال یوسف کله چې یوسف علی السلام له ابي خپل پلار ته پویږي مورو د قمر نه مورو نو یعقوب علی السلام وی دا خوب هغه په پویو دا خپل رونو ته م بیانو تعالی والله د دنیا او د آخرت عزت ترکه او دارونه بستا تابع وکذالک دخکرانګي څنګه چې تعالی غره کړی په خوب لیدو سره نو دح کسی یجتبی کا غره کوي به تعالی را رب کا رب ستا ويعلمك خيبتات من تأويل الاحاديث تعبير د خوبونو ويتم نعمته پورا کوي بالله خپل نعمت عليك پتا وعلى آل يعقوب فآل يعقوب عليه السلام کما اتمها لک څنګه چې پورا کړو د خپل نعمت علا ابویکا په پلارانو ستا من قبلو د پخوانا پلاران دي سوکو ابراهيم او اسحاق ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام نکته هم پلار ویل شي ابراهيم عليه السلام د اسحاق عليه السلام پلارو او اسحاق عليه السلام د يعقوب عليه السلام پلارو نام بیاونو ان ربک علیم الحکیم بشک استارب چې دی پورا پویا او حکمت والا ذات ته یهودو مشرکانو توي د دنه تاسو کوي چې دا یعقوب علی السلام بنی اسرائیل مصر ته لشام نه پسر اغلی دي نو خدای پاک دا صورت نازل کو دا داغه جواب دی اولی هغه به امتحانونه کول کنه چې د پیغمبر دی او کنه او چې خلک ته مخالف شي لقد کان فی یوسف یقینا دی په واقع او په بیان د یوسف علی السلام کې و اخوته او درونو داغه کې آیات ډیر دلائل د پلو نصیحت ونحن عصبتنا حال له چې من خو یو ډله یو پکار داو چې د دنیا کارونه ګډي بيزي من سره او چې مینه من سره وي ان ابانا یقینا زمن پلار لفی ضلال خامقا پسادګای کړي دا سي سادګي مبین چې ښکارا ده دلته ضلال معنا سادګي ده زمن پلار ساده ده بوله ده انو هغه دنیا په کارونو نه پويږي کار والا خلک کم دی بیکاره څوک دی ناغه هغه بیکاره چې کار نه کوي او لګ دی هغه خوخ کړی دی یوسف علی السلام او بنوی منګ یو جماعت او ډلې ټول کار منګ کو نو منګ ورته یو خو دلته دلال معنا سادهګی راخه گمراهی باندې کوي ځکه بیا خو چې پیغمبر ته گمراه وای خو بیا کافر شو ټول توجه به بیا تاسو ته شي مینس کې رکاوټ ته ایت حسد وای ښا دا د دې مرض نه ځان وساتي وتکونو شیب تاسو من بعده پس د دې جرم نه قوما خلق صالحین نیکان یا به توبه وباسیلو وسوم وای سری وکړه کار توبه وباسي خدای باندې معاف کی الک حقوق الله خو معاف شو حقوق العباد په توبه معاف کیږي نه دا زیاتې چې دې کړې دي ډېر خلک دا چل کې وکړو سړیا کارو کبیا به توبه وباسو سم پښو قال قائل او یوین کی منهم تدغروننا لا تقتلوا یوسف تاسو بوجنا یوسف او جب کوی ته وای نو شار کوی چې نو د ډډونه وکي نو چې ډډونه وکي نو پاغه ډډونو کې کېدای چې د وبونه هم بچي مړ نشي اپ ډډ کې بینو یلتقطه پورته وکي دلرا بعض السیارتی زلی مسافر سیاره ستوي مسافر ته وي قافله او په دې لار دي او بوله وسوکراشي او بس کی ان دې وروچت کې نو بو بيزینو ان کنتم فاعلین کای تاسو کار کول کی لوم داو کای مقصد بس تاسو حاصل شي اده ولا قتل نه بچي ارسله قالو او دی یا ابانا دا خپل جرګه مشوره بار اوش وخه یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی په دې جرګو نه پويږي تمنګ امانتګر لګرځای و ان یقینا من له دلرا لناصحون خامخا خیر خوای لټون کیو چل باس ټول مردا چل کوي ښا تا ته ویل کما بوزا کم ځای په خور تا ان خو دې په لور ورواړو ان په سر بدر لشه کیدی ابلا پیسې به در طویلې تبو چې دا هم مفته وګټلې دې بدر نو خوري خان قالو او یغی لئن اکله الذئب کچر اخړل دلر دلر شرمخو ان اذا لخاسرون یقینا من بدغه وخت تاوانیان یو اولی به را نخلی ونحن عصبه او حال دا چې من خو یو ډله یو په دې ده پويږي معنا دا سره قالو او یا غی لئن اکل او الذئب کچر او خور دلل شرمخ ونحن عصبتون او حال دا چې من خو یو ډله یو نو کوي خور نو ان یقین المنبا اذا پدغه وخت کې لخاسرون خامخا تاوانیان یو شرمخان دته سویل شي به امرهم پکار د دی هاذا چې دا کم کار یو کتا سره وهم لا شعورون او حال دا چې دی بل پیجلی تعالی را دا مطلب تاسو وخت په پتا راشي چې ته به دی ته وای چې تاسو سره دا چل کړي دی ادای به تانه پیجلی لکه چې پلار ویلو کنه نو باندې اړو سبه خوړو اتا چې سوي هغه وو خپل پادری بیا یې روا چې موږ ډالایو وما انت اولیتو بمؤمن یقین کول کې لنا پمنګا ولو کلنا صادقین اگر کيو من رښتیا ویل کی منکر اختیاوی خو ته نه منې ښا ګوره پیغمبر ته دا خبرې کوي دی وای چپ شوی سه پویږي سه به پویږي اجه صدا نه روک شي کنه انور شه در تفعلو وای دا څوک دا دا مسلمانان اقامت په در پسې هم کوي بانګ به در ته هم وای موږ به هم کوي چې کله وخت تر اختیار راشي دا د وار څه دوړي دی بیا په بل کې ښا اول توحید خود د زړه ته توحید په علم کې چې یو الله پوریږي په پټو بل څوک نه هغه دا د ګناه کار کاو خو عقیده درسته وا چې یعقوب علی السلام ګره په پټو نه پوریږي تاریخ عقیده و درسته ساتي کې جوړه بشي وجاءوا رالا رالا غي على قميصه خلقه يوسف عليه السلام تاسو چل کړی دی ښا الکه دا څنګه شرم خو چې روح کمی سي تی استو نه نه چې دې څوک درته و چې وګور ورته یوسف علی السلام خو دغه پوه شو یعقوب علی السلام لنه قمیص ته وکوت چې دا څنګه شرمخته وي چې قمیص د بنی آدم غونته کې وباسي او رشلی کیوم نه خدا چل له فصبر جمیل کار زما صبر دی داسې صبر چې خسته دی صبر بکای خو خسته ویر واویلا دا به پکې نه کای ښا والله المستعان الله نا امداد غوښتل شي علامات تصفیفول پاغي باندې چې تاسو کم بیان کوي اغلب امداد غواړم نو لالچ اسحاق علی السلام تبوام ابراهيم علی السلام تبوام چې زما بچي کم ځای دی او سده او مال را پیدا کړي لا لا قبرونو پسې نه ګرځم واحدین دې ته وایخه الله نه به امداد غواړو یا الله هغه ته واس کاو واسرو ادای پټ کا هغه یوسف علی السلام لرا بضاعتن اوی ګرځاو سامان د تجارت خرڅ پکو والله علیم الله پویږي بما پاغه یعملون چې دای کوي یوسف علی السلام سره وشرو اخرس کو ورونو د یوسف علی السلام یوسف علی السلام لرا بثمنل په پیسو بخسل لګو سرا ولی یو به اخلاص شو اولی به پیسې وشي وشراو خرج کو رونو د یوسف علی السلام یوسف علی السلام لرا بثمن القیمت بخسل چې حرام قیمتو په آزاد باندې پیسې غستل حرام دي کړه نور معناګانی په کوم شته دراهم معدوده روپای ویش مېرلې شوی وکانو اولو او دارونه د یوسف علی السلام فيه په یوسف علی السلام کې من الزاهدین در بیرغبتی او د مینې کول کنا ای غو سره مینه نه و ځکه پارس خرشو د غل کاروم دای پسو اخلي وی واخله پسلی واخله کار خو به وشي کنه وقال الذي يغ کاس اشتراه چې هغه سته وو یوسف علی السلام لرا لچان هغه بیا په د باندې خرج کو به مصر د مصر لمراتی خپل خزتا زلیخا یا راعیل ورته وی اکرمی عزتمن کا مسواهو زائد او سیدو ددو دا چې کم ځای دی رکای کمره کې نو د عزت کمره ولا ورکا عسا امید دی ان یلفعنا چې دا یوسف علی السلام به فائدہ را ورسې مونږتا او نتخذه یا بولی مونږ دلرا ولد البچه زمون بچه نشته زمون بچه بچی ښا او کنه زمون بچه بشي ندنمو عزیز مصر به ورتوي د مصر خزانه د سره وي الله زور ور دي على امري په خپل کار کولو ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه لپويږي خلک وای دې بروکشي الله ولله عزت ځای ورکی ولما بلغا شده هر کله چې ورسید یوسف علی السلام خپل ځوان آیتا د بدن په لحاظ او د پوهې په لحاظ آتیناه ورکمنګ دتا حکمن پوهه په پیسلو وعلم او علم مراوده ستوي په چل ول ځان تراړول ستو دومره خپل مخ ته دي خانه ا دومره خپل وجود دي دي ته ډیر خسته استرګي دي ډیر خېدي او وختو دي ډیر خېدي نو پاره کې به جواب ورکاو سترګې به لومبای په قبر کې ولیکيږي ادا وخته به خاري کیږي ادا ټول وجود به ختميږي مړې ګمبا دا خولي خولي جوابونه هغه به دا چل کاو کراعیل ورته وای که زلیخا ورته وای هایتا راشتو لکتا تواب دا ټول شمارې ښا رستو یو لفظ راځي دوله الفاظ الفاظ یو فاعل راعیل دا د بل فاعل یوسف علی السلام دی او الفاظ یو دی معنا به بیل بیل کومه نو دا تاییدات ته ګوره چې دا کارونه څوک کوي قال اووی یوسف علی السلام معاذ الله پنای غالم په الله سره لناکار کارونو نه پنای غالم سمت لا والله ته وزال سپاره یا الله ما بچ کی انه یقینا شان داده ربی رب زما احسن اخسته کړه دے مسوایا زائد اوسیدو زما دو ترجمه دي ربي عزيز مصر د رب اطلاق کله چې اضافت سره مستعمل شي دلته پیا مستعمل له ربي نبي په غیر الله ام اطلاق کیږي د الله نه سیوا بل چاته هم بیا رب ویل شي په دې ځای پوي کوي او چې کله مطلق ذکر شي رب مضاف نی انو بیا بغیر د الله نه بل چاته نشي ویلې ردی وجنه مفسرین دو معنی دلته کړی دي یا عزیز مصر تاخلی تا ته ویلو چې دله خزای ورکا نو نمک ها رامی خو نکوم کنه دویمه معنا انه یقینا شان داله ربی رب زما چې الله دې احسنا خسته کړې دې مسوایا زائد اوسې دو زما عزت کوته راوستم انه یقینا شان داره لا یفلح الظالمون لکامیابیږي زیاتی کوونکی زه زیاتې لکم اسنه چې بیا به الله کامیاب لکی ښا زیاتې لکم ولقد حمت به وهم بها اغه لفظ داره ښا حمت یو معنا پکا اراده او قصد چې خامخا دا به کوم ابل وهم بها خیال راتلل الفعل یو دی د یو معنا پورا اراده او د بل خیال راتلل لدې لومبري فاعل څوک ته راعیل ا د دویم فاعل څوک ته یوسف علی السلام ولقد همت یقینا فخیر ادا کړی وا راعیل به په بار د یوسف علی السلام کې اوله لا به راوړې دي قد راوړې دي امخ کې مراوده راوړې ده غلقت الابواب ویل دي هاي تلک ویل دي پرې خبره پويږي وهم او خیال کړو خیال راغلو د یوسف علی السلام بها په بار د دې کې اولی بنی آدم دې نو اني مخ ته چې کوم دې تودريږي انو چې ارسه تیریږي نو شکل راځي نو خدای اینای نیوی نه چې دا شکل ستا ما تراغه دا په ما کې ټیکاوي بس زی نو بنی آدم خو خیال راغې بس او چې کله ځان کې ټیکاوای نو داغه لپاره به کوشش کړي چې دا بئی نو د یوسف علی السلام خیال راغې په دې ځای پوه نه شوي وې اچھا جی اولی خیال لاغه دا معنا اولی کو رسو په خپل د زلیخا بیان د خزو بیان ا د یوسف علی السلام دا ټول بی لا آی غاری ته د زلیخا هغه همت مضبوط شو ا د یوسف علی السلام پاکی بیان شو زلیخا په خپل وې د زمانه ځان ساتل لري نو دا هم معنا خیال شو په دې ځای پوي کوي تاییدات سدي سیاق او سباق تبغوري انو د لفظ معنا به بدله بدله بیا کاینو پر خبره پوښوي الک دویمه معنا کو دا لولا الرا برهان ربه دا په تلاوت کې رستو دی خو په مطلب او معنا کې مخ کې دی او دا هم بها په تلاوت کې وهم بها دا په تلاوت کې مخ کې دی خو په معنا کې رستو دی نو دا سي معنا اوس کو لولا الرا کچری نوې لیدلې یوسف علی السلام برهان ربی دلیل د خپل رب الکه دلیل د خپل رب سو مخکې تاسو وی 32 نمبر 22 نمبر آیات کې آتینا حکما و علما ما دته حکم او علم ورکړو علم د شریعت چې شریعت کې کم روا دي یا باکای اچې کم ناروا دي هغه باندې کای دا د الله دلایل د حل او د حرمت چې دا پردای خزه ده زما په نکاح کې نه ده نو زه خو خدای د دې نه ملک کړم دا دلیل لخوا وای مفسرین راغستی دي چې د یعقوب علی السلام حاضر شداسي مخ د دولی دی وای بچیا مکوا نه نسړیا نه نه دا خبرې نه دي نو دا تفاسیر لیکلي دي نو لیکلي به یې کنه ستا په پټی کې چې کم دینو جوارم کیږي ډیل او ډډم انسد پکیوم کیږي نو ته ټول ته جوار وای نه هغه ته لړکی او اصل جوار پرې دی نو په دې خبره پويږي ته پاسیرو کې خبر سي او تعالی له قران او سنت علم او تا به داسې استاد سره سبق ویلې چې هغه به ته پویا کړې کله یو د دل د دیر لواري هغه هم چاکو جوړي ایا او زباستا چې کم دینو د کلی لواري هغه هم چاکو جوړي دوه برابر دی وي اوس په لخوا یو دا استاد بګوره قران او سنت پاګه چا سره وای چې پی پويږي نو تا ته به خولي ښا نو اوس ګورا لولا الرا برهان ربي کنه ویلي دله یوسف علی السلام دلائل د خپل رب د حلو د حرمت نو محمد ها نو یوسف علی السلام به هم هغه سي قص کړو په زلیخا څنګه چې زلیخا قص کړو څه مطلب بنی آدم نه نو لیکن هغه الله دلایل ورکړي د حل او د حرمت انو هغه سي قص د زلیخا د زلیخې باندې د سره اړو قص کړو نه دي په دې پوه شوي دا معنی به ګورې زده کوي ښا اسی نه ګوره چې زماله پاسي او خو په نیکی بل جو بیا بل سوای یا د بل مولا مخه تکیره هغه ترجمه کوي استاد یو دا ترجمه سم او کنه تا کوم ځای قران ویل دي ا اکه نه درځي سم ځای ته ورشه کړ چې په پوهه کې اچھا کذالک دخکرانګي لکه څنګه چې یوسف علی السلام د دین اخلاص کو نو دا رنګي لنصرف عنه سوء د دې لپاره چې واړو موږ د دنه بدی والفحشاء بحیاي انه یقینا یوسف علی السلام من عبادنا المخلصین لبندګانو زما خاص کړو شو نه دی راځو نو خزو مکر زیاتی نو اوس ځکه ځان تخپل خاون تخپل ځان صفا کوي قالت اویدی ما جزاء ند سزا من اراد بالک سوک چې را دو ساتي ستا پکور سو ان د بدای الا ان یسجنا مگر سزا دادا چې جیل تلی واچول شي او عذاب الیم یا دی ورلور کړی شي سزا درناک عذاب درناک جیل تا یا وی وی قال او یوسف علیہ السلام هيا دی خزي راودتني غلول د مال را عن نفسي د پاره د دې چې حاصل کی زما نفس وشهدا او بیان وکړو شاهد یو بیان کول کی فیصله وکړه من اهل حال چې د خاندان د دینو مفسرین لیکي وای دا په څنګه کې ماشوم هغه وای نه نه سړی ماشوم سره بالغ سره و په دغه موقع باندې وو عزیز مصر هم راغې بار کوڅه کې ولار دی ور ډبای او دیم په دغه ځای او د زلیخا خپل پیسله کوي ان کان قمیصه او خان دی رورا دی وای موقع وګوري موقع نه موقع صحیح تلفظ وای مطلب پرې د سړی الفاظ به صحیح وای مطلب مطلب ته مطلبی لفظ باول صحیح وای ان بیا به مطلب وای فلما را قمیصه دا پیسله دغه هر کله چولی دو خلقای دو قد داش لیدل شوی من دوبرن دشانا قال او یغو دا پیسله کوي انه من قائد کن دا خستاسو د چلونو نه دی ان قائد کن عظیم یقینا چل د ټولو خزلوی دی الک یوسف علی السلام خیال راغلو ا د زلیخا پورا قصو کمیس اسلام منډي والی ا دروازې بندې کړې وي فلما ها یوسف ای یوسف اعرض مخوالو عن هذا د دې خبرنا بسته زما د جامو خیال ساتخه واستغفری لذنبک ابخنا غواړه ته د پاره د جرم خپل خزه ته داسي وینو تفسیر مدارک وای لا د یوسخه بی غیرتو بی غیرتو تاوریدو او کړه ورو سکیرات پکې نو اونی ورتا ها ته دا خبرې کوي ردا سي خلک اکثر بے غیرت ای ښا په خبره پوه شوې په کور کمزوري ان كنت من الخاطئين انك يقينا تو كنت من الخاطئين د خدای کول کو ګنا کول کو نه راشه اوس ګورا دندوره خورا شوا وقال نسوتن او یخذو فی المدینه پخاریا کې امراه العزیز خزی د وزیر تراویدو اغلاول ده فتا خپل غلام عن نفسه په بار د نفس تاغه کې قد شغفا یقینا ورنلوته ده هغه پردې د زړه د د دیتا د دیتا حبا مین د یوسف علی السلام شغاف هغه پردې ته وای چې کومه د سړنه تاوي نو د یوسف علی السلام مینی ورلا هغه پرده شلولې ده الا لنراها بیا بدای وای چې پنځ پیریان بغیر د دې خبرو نه بلې خبرې نه کوي هغه موږ نه څه چل راځي موږ خدا وایو دا په موږ هم یو اعتراض دی ا تاسو دا خبرې کوي نو موږ به کوو نه ان لنراها یقینا من جلو دی لرا فی ضلال مبین په خطا اخکارا کې دا خزو ویخه ګوره غلام سره خپل مزدور سره یوی غړ سره کنګړای غورځي جارو در لکې اولی غاړه ته تتا کار کوي او ستاسو شاد مناسب ندي ځان لو چت چرته ګوره اچھا جی الا د موبایل زمانه دا د کیسټو نه چې ورته ډک واوري وای کپ ما دي یقین نه لغوا کې رې درته اورو د شر کوتای دای خلا وړي راوړي د شر کوتای پر خبره پوه شو اوس خدا سي د چې وای نو بس درته به یو شکل به مو خو چې دا دې او کنه نه ته انکار کولې کی دا مرز مکوي د مولانو د طالبانو د سره دا لبدروا لوی شیخان وې دې درته کیسټ لګوم نه تا پسې دا وی وورو نو بس شیخ اوچت شي وي خزه به خز ور کوم دا طالبان روانه کړه ها په خبره پويږي نه نه خبره دی واورې دا انو که څه نقصان پکې دی خېټه کې کېدا لا يدخل الجنه قطات چې غلقور به جنت ته نزي ښا ګوره دا کارونه نه کوي انسان عاجز دی کله چې وشي نو چې وشي نو سینه کې ساته موبایل کې ساته چاته خایا ما کې شربت جوړ شي دا مرض په طالبانو کې ډېر زیات دی ښا د وړي راوړي خبره د اجدس په ګمای نو شیخان دی یو بل سره لول خلک یې جو بس ول خلیل سالمه دنیا ځان سره غر کا کی ځانوم غر کی انورم غر کی ښا بس ته پرېدای دایله چلونه ورځي وي او یوسف علی السلام کمره کې ناس وي په دای بار راوځي چې تا ته لا صاف وګوري دای په خپل وای چې دا مجبور ده فلما رأي له هر کله چې هغه ولید یوسف علی السلام اکبر له لو یو غنو په خایس کې او لو یو غنو شان ددو وقطوانا او زخمی کلاغی ایدیون نا خپل لاسونا وقلنا وی ټولو خزو حاشا لله پنای د الله لرا پاکی د الله لرا ما هاذا ند د یوسف بشرن بنی آدم ابنی آدم نه وی نو سدی ان هاذا ند د الا ملکون مگر فرشتہ دا کریم عزت من لا یو د خاص په لحاظ یو د ټینګېدو په لحاظ چې ټینګ شوی دی ښا دا د فرشتو خوې دی دین هم پته ولګی دا یوسف علی السلام نه لیکلی راشه او زلیخا تا قالت او زلیخا الک په دلیل په ثابت کړه په دلیل په ثابت کړه چې او ته مجبور یې نو اوس ورته وای قالت او زلیخا فذالکن دا تاسو توام الذي اغا کاسته لم تننی چې تاسو ملامت کوي مالرا فی پبارد دکی څنګه چلې ولقد راوته زلیخا اوس پخپل وای